نو ځکه به د نور انعامات خو ټول عارضي وي ایاز او محمود کي مو نه کتل چي ایاز په چا باندي لاس کښېښود په محمود باندي او نور لګیا سره ملغلرې یې چکولې ټولولې نو د نور نعمتونه داسي دي خو بچ لکه هغه ملغلرې او د الله تعالی ملاقات داسي ده محب حقیقي دپاره لکه مقصد دا دی چي د هغه محمود باندي لاس کښېښودل تاسو په دې خبري پوه شو ځکه مقصد دا دی چي د الله تعالی هغه چی کوم رؤیت ته خدای پاک دی مونږ ته نصیب کی او ښه ډیر نو هغه رؤیت الهیه دا دی ټولو نعمتونو نه ځکه چی دا افضل ده ښه جی المیلان الفطری لطیفة نورانیة د میلان فطری دا یو لطیفه نورانیه ده په روح د انسان کې تمیل الی الله بطبعها دا به ورته عنوان کېدو و ان شئت شاه صاحب وایي چې که تا خوښه یي ان تعلم حقیقت هذا المیل چې ته حقیقت د دې میلان فطري وپېژنې فاعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که ان فی روح الانسان لطیفة نورانیة چې په روح د انسان کې یو لطیفه نورانیه ده تمیل بطبعها الی الله عز وجل چې دا بطبعها الله تعالی طرف ته میلان وي دې هغه لطیفې نورانیې میل الحدید الی المغناطیس داسې لکه اوسپنې چې هغه مغناطیس طرف ته چې یې میلان وي او شاه صاحب وایی وهذا امر مدرک بالوجدان دا داسې یو امر ده چې دا هسې نه معلومیږي دا په وجدان سره معلومیږي دا وجداني شیونه دي لکه مقصد دا ده چې نور وجدانی شئی نئی لوگا تندا دا شئی نه وجدانی شئی نه دی یو سړی د ناس ته خو مزیدار ناس ته څه خبرې چې دا مقصد دا ده وګی ده تلګی ده دا وجدانیات دي دا څه دي وجدانیات دي ولې په دې دنیا کې مقصد دا دی چې محبت مجازي ته وګوره دا یو امر وجداني وي هغه محبوب طرف ته میلان چې کوم پروت وي دا یو امر وجداني وي په پوه شوې او مقصد دا دی چې هسې خو په دلایلو باندې خو دا نه ثابتېږي محبت دا خو د دلایلو شی نه ده دا یو امر وجداني ده که ته دلایل یې په نوالي وایې خو چې پروت یې هغه به چې پروت یې که دلایل یې مقصد دا دی چې په ستوالي وایې خو چې نه بیا به مقصد دا نه دا امور وجدانیه دي دا امور وجدانیه یو باریک غوندې میلان چې پروت وي په پوه شوې هر سړی نه په پوهېږي البته ماهر سړی چې هسې ورته وګوري هغه مقصد دا دی چې څه په پوه شي ځکه درد صاحب ورته وایي چې ناست وي په محفل کې خو تنها لګي تاته د عاشق سړي صفا لګي چې ویې لیدم موسکی شو زر یې وویل درد به دې په ټنډه خامخا لګي که نی نور هسې پته نه لګېږي ما یو شاګرد و هغه بل کس خبره کوله چې جي ما ته څه دم درود وکړه فکل من امعن فی الفحص عن لطائف نفسه نو هر هغه سړي چې خو ګهره نظر یې وکړ په تفتیش کې د لطایفو د نفس نه هغه دقایق نفس لطایف بیا دو څو قسمه کوي اوو دي یا مقصد دا شپږ دي یا څو دي دې کې پاره شاه صاحب خپل کتاب د خدای دې ما تر منده کړي الطاف القدس فی لطائف النفس فارسي کې ده چه ښه سوچ وکړي نو دا لطیفه نورانیه باندې به ده وجدان راشي چه واقعی د هر سړي په زړه کښې الله تعالی محبت ذاتیه چه ده هغه پروت ده ویدرک میلها بطبعها الی الله تعالی او د دې ادراک به وکړي چه د دې لطیفې مقصد میلان بطبعها الله تعالی طرف ته چه ده څه بواشي یې سفلیه رایسي، څه سفلي تقاضې وي چې هغه دا محبت ذاتیه هغه مقصد دا دی چې د ظهور نه چه کي پټ کړي او دا سفلي تقاضې بلکل داسې وي لکه هغه د وجود شل کولو دوایي لکه مقصد دا دی چې د هغه نشې والا انجکشن لکه نشې انجکشن مقصد دا دی چې لاس ته ولګی نو بیا هغه ګوته ونه پرې کوه یا مقصد چیر پاړی کوه دانه یی په نو ده ته پته نه لګی نو دارنګه د محبت نو داسی خو نه ده چی روح پکی ختم شی روح خو پدی لاس کی وی خو هغه د ایغ عارضی شی دی وجه نه هغه احساس چه چی پکی ختم شی نو دارنګه د محبت ذاتیه خو په هر سړی کی پروت ده خو د سفلی تقاضو او د سفلی هغه پردو دی وجه نه هغه د محبت ذاتیه اظهار پاتې شي ودرېږي هغه فکري تقاضې هغه ته غالبې شي نو چې کله لکه هېڅ سړي نه هغه نېشه درومي نو دالته هغه درد ورته بیا ورو ورو څه کېږي محسوس کېږي نو دارنګې هغه طفلي رواشي هغه چې کله ختمېږي نو هغه محبت ذاتي هغه څه کېږي بیا اظهار کېږي اوس د طفلي غواشي دا به څنګه ختمېږي دوه طریقې دي یو دا چې نفس نفس ماضي زور وکړي او نفس دي يو شی غواړي خو عقل دي بل شی غواړي او د عقل ومنې او د نفس منې نه نو دې سره مقصد دا دی چې هغه فطري تقاضې او غاشيې آ دغسې چه کېږي کمېږي نو بيا هغه محبت ذاتيه هغې ظهور کېږي او بل دا چې هغه نفس بلکل چه سي ختم شي او مقصد دا دی چې ماده هغه اضمحلال وشي او طبعي موت راشي نو يو موت طبعي ده او يو موت اختياري ده نو دا طفلي تقاضې یا موت طبعي سره ختم شي یا موت اختیاري سره موتو قبل ان تموتو چې کوم د صوفیا او هغه د مولانا روم په مثنوي کې بیا ښه تفصیل سره بیان کړی ده نو په دې سره داسې تقاضې چې سي ختمې شي نو هغه محبت ذاتي چې سي ظاهر شي اوس تاسو په پوه شو نو بیا په دې اعتبار سره د انسانانو دوه قسمه حالات دي نو يو هغه انسانان دي چي هغه په جهل بسيط کي دي او مقصد دي مسلمانان خو د هغه بدو اعمالو د وجي نه هغه محبت ذاتيه هغه چمکيږي نه نو هغه مقصد دا دی چي په دې دنيا کي دي هغه مجازات هغه مو ويلی ده او په آخرت کي مقصد دا دی چي کله دا غاشيه او دا مقصد دا دی چې پردې دا لرې شي نو هلته به مقصد دا دی چې په ده باندې څه لږ غوندې امور د آخرت د هغه مقصد انکشاف وشي ټول خو نشي کېدلی ځکه چې ده کې هغه د ټولو قوت نشته ده او یو دا ده خدای پاک مو دې ورنه وساتي چې مقصد دا دی چې بلکل کافر وي او ده بد یعنې د محبت ذاتیه د طفلي تقاضو نه یې لرې کړی وي او زړه یې چې کوم دي د بد اعتقادي نه ډک وي او جوارح یې د بد عملي نه چې وي ډک وي نو هغه به مقصد دا دی چې هغه خو بلکل بیا چې وي یعنی تباهي طرف ته روان وي نو دا دوه قسمه حالات دي بیا د انسان د دې په بابت کې تاسو په دې خبرې پوه بس دا خبره درته بیانوي فاذا کان الانسان فی نو دې پر عنوان تاسو داسې کېښودلی شو اذا کان الانسان فی غاشیة سفلیه فالمیلان الفطری لا يحس و وکان کالمخدر نو بیا میلان فطري آ محسوس کیږي نه او دا داسې سي لکه هغه مقصد دا دی چې د نشې هغه انجکشن دې چې وي لګولی فاذا کان الانسان فی غاشیة من احکام لطائفه السفلیه نو چې کله یو انسان آپ پردو کی وی او په تیارې کی وی او په گمراهی کی وی د احکامو دی هغه لطائف سفلیونا کان بمنزلت په چا سره سپکېږي اما بموت اضطراري یا په موت اضطراري سره طبعي سره یوجب تناثر چې هغه واجب کړي بیا هغه شیندل کثیر من اجزاء نسمته د هغه ډېر اجزاوو د نسمې هغه د روح حیواني نه و نقصان کثیر من خواصها و قواها او ډېر نقصان راولي په خواصو او قواو د چا کې نسمې کې او بموت اختیاري یا هغه مقصد دا دی چې سپک شي هغه مزاحمت په موت اختیاري سره چی هغه موتو کملانته موتو ده و تمسک حیل عجیبة او په هغه تمسک په هغه حیلو عجیبو سره هغه عجیبه چلونو سره من الریاضات النفسانیه هغه ریاضاتو نفسانیو سره او بدنیو سره کان کمن زال المخدر عنه نو دا سړی بیا داسې وګرځېږي لکه یو سړي نه هغه د نشه هغه ورنه وځي فادرک ما کان عنده نو دی بیا ادراک کوي د هغه شي چې کوم ده پاته وي وهو لا یشعر به او حال دا ده چې مخکې دی مقصد دا ده چې په دې باندې پیدا نه خو اوس بیا څه کوي ادراک کوي احوال من اضاع المیلان الفطری دی که اوس هغه احوال دی دوه قسمه چې چا سړی کوم سړی د میلان فطری ضایع کړی او کوم سړی د میلان فطری خراب کړی وي د هغې احوال درته بیانوي احوال د من ازاع المیلان الفطري فاذا مات الانسان نو چې کله مقصد دا دی چې یو انسان آ مړ شي وهو غیر مقبل علی الله او دی مقبل نی په الله تعالی طرف ته متوجه نی فان کان عدم اقباله نو که چېرته و عدم اقبال دی د جهل بسیط جهل بسیط دا مقصد دا دی چې د علم هغه مقابل وي او علم سره د عدم والملکې چې وي نسبت وي دې جهلې بسیط وي و فقدا ساذجا او داسې فقد چې هغه مقصد دا ده چې فقد ساذج وي یعنی ضعیف وي یعنی صحیح هغه محبت ذاتیه هغه نشي کولی فهو شقی نو دا سړی شقی ده په حسب د کمال نوعي سره کله کله بیا منکشف سی په ده باندې بعضې هغه چې کوم هلته شیونه دي ولا قیامت پورې یې ولا یتم الانکشاف خو پوره انکشاف نه یي لفقد استعداده ځکه چې ده کې استعداد موجود نه یي پوره فبقی حائرا مبهوتا نو دی پاته شي بیا متحیرا او ساکت او متحیر پاته شي و ان کان ذلک مع قیام هیئة مزادة او دا بل سړی که چېرته و بیا دې سره سره قیام د هیئت مضاده یعنی په ده کښې دا محبت ذاتیه ظهور نه کیده او ورسره ورسره د هغه مخالف شیونه پکې موجود وه هغه ضد شیونه په قواو علمیه او د ده کې عملیه او د ده کې یعنی بد اعتقادي هم وه او بد عملي هم وه نو چې کله داسې وي او دا سړی مړ شي کان فیه تجاذب نو بیا په ده کې تجاذبي هغه روح رباني هغه روح ربانی پورته طرف ته ذهاب کړي او هغه روح حیوانی هغه خو بد اعمال کسب کړي نو هغه کاته طرف ته چه کئ ځان راکاږي نو دې منځ کښې تجاذب پیدا شي او دې تجاذب نه بیا مختلف وحشتناک صورتونه چه سی پیدا شي او هغه وحشتناک صورتونه بیا د ده په نفس باندې غورځي او هغه نه مقصد یا د لړمانو په شکل کښې یا د مارانو په شکل کښې یا د بل درو ني شيونو په شکل کي او ده ته ټکونه ورکوي او دی هغه محسوس کوي تکليف تاسو په دې پوه شو نو اوس دې دا مقصد نه چې دا خیالي شیونه دي نه نه دا هغه پیدا کېږي د دې نه دې پاره سبب دا وي چې روح رباني پورته طرف ته خېږي او روح حیواني کاته طرف ته خېږي نو د دې تجاذب نه هغه وحشتناک حالات چې سي پیدا سي هغه وحشتونه هغه تکلیفونه هغه د ده په نفس باندې بیا څه کېږي پرېوځي او بیا ده ته تکلیفونه یي او مقصد عذابونه یي او دا مشکلاتو کې دی چې وي دوچار یي خدای پاک مو دې ونه وساتي ښه جي نو بیا کان فیه تجاذب فانجذبت النفس الناطقه الى سکع الجبروت نو کشکی جان نفس ناطقه په جانب دی جبروت نفس ناطقه هغه جانب دی جبروت طرف ته ځان راکاږي والنقمه او نقمه بما کسبت من الهیئة المتضاده مزاده دې وجې نه چې دې نقمې خو کسب کړي وي هغه هیئات چې هغه مزاد وي هغه مقصد دا دی چې قوت ملکیې سره دي کیفیتونه کسب کړي نو دا ځان راکاږي الی الطفل کاته طرف ته فکانت فیه وحشت ساطعت من جوهر النفس نو بیا دلته په دې کې وحشت راشي چې آ بلند شي له جوهر د نفس نه د ده نفس کې هغه يو وحشت پيدا شي منبسطة على جوهرها او بیا دغه وحشت له دې را پیدا شي او د ده په نفس باندې څه شي مقصد دا دی چاو شي او منبسط شي اوس تاسو په دې خبرې پوه شئ وربما اوجب ذلك او بیا ډیر کله ته دا وحشت واجب کی تمثل واقعات هغه متمثل کېدل د واقعاتو هي اشباه الوحشه چې هغه د دې وحشت بیا اشباه او پیکر محسوس جوړ کړي، لړمان، ماران او ډروني حالات هغه د دې هغه وحشت پیکر محسوس بیا جوړ شي. بلکل داسې مثال کما یرس صفراوی فی منامه لکه یو صفراوی سړی په خوب کې څه ویني، النیران والشعاب اورونه او لمبې ویني، ولې ګرم مزاج وي صفرا. وهذا اصل توجبه حکمة معرفة النفس او دا سزا د دې سزا بنیاد د دې سزا بنیاد څه ده؟ هغه حکمت د معرفت د نفس ده چې ده خپل نفس نه ده پېژندلی ځکه دا سزا ده ته څه کېږي؟ میلاو کېږي ځکه مقصد دا دی چې محققین وایی صوفیا چې من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل نفس وپېژانده د رب وپېژانده نو ده سړي خپل نفس نه ده پېژندلی ځکه د ده سړي چې ده دا سزا ده نو د دې سزا بنیاد او د دې سزا اصل هغه حکمت چه معرفت چه چا ده نفس ته نو که یو سړی نفس پیژندلی وو دا سزا به یې نه وي که یو سړی نفس نه وو پیژندلی نو ایز به چی دا سزا یې وي وکان ایضا فیه تحدیق غضب دا دنیوی سزا او دارنګې وی بیا په دې کې هغه تحدیق دی او غضب یعنی هغه سخته غصه د ملأ اعلی طرف نه یوجب الهامات فی قلوب الملائکه چې هغه الهامات ورځي بیا په زړونو د هغه ملائکو سافلو کې او غیر کې د ذوات الاختیار نه ثقلینو ته وګرځوي بلکې حتی په بعضې هغو کې چې حیواناتو ته وغورځوي ان تعذبه وتؤلمه چې ده ته عذاب ورکړي او مقصد دا دی چې عذاب ورکړي وهذا اصل او دا اصل ده توجبه معرفت اسباب الخطرات یعنی دا دی سزا بنیاد څه ده د دې سزا بنیاد دا دی چې ملای اعلی سړي سره ضد ساتي ملای سافل سړي سره ضد ساتي د دې سزا بنیاد څه ده د دې سزا بنیاد هغه معرفت دی اسبابو د هغه خیالاتو او دواییو ده چې کوم په نفوسو د بني آدم کې څه کېږي پیدا کېږي نو که ښه خیالات او دوایي تصورات ښه سوچونه په سړي کي انبساط راولي بد سوچونه په سړي کي څه راولي انقباض راولي او که په دې خبري مو سر خلاص شه جي وبالجمله او حاصله خلاصه شاطي وايي چي د خبري دا ده چي خبره خو مي دا ويلي ډېره درته اوږده کړې ده خو دی وايي چي ته به بيا ورته هغه بيانه انشاالله حاصل وبالجمله حاصله خلاصه د خبري دا ده فالمیل الی سقع الجبروت، حاصله خلاصه دا ده چې میلان په طرف د جانب د جبروت، میلان په طرف د جانب د جبروت، ووجوب العمل بما یفک وثاقه، او وجوب د عمل، وبالجمله وجوب د عمل بما په هغه څه سره یفک وثاقه چې هغه مقصد دا دی چې هغه قید ماتی هغه مقصد دا دی چې هغه قید څه کوي ماتی یعنی هغه بد اعمال وایي من مزاحمت اللطائف السفلیه د مزاحمت د لطائف سفلیه و چې هغه لطا... یعنی مقصد دا دی چې دا درې شیونه جانب جانب جبروت طرف ته میلان او هغه کارونه چې هغه لطائف سفلیه هغه مکتب وایې چې سفلی کارونه هغه هغې چې کوم قید ده هغه ماتوي داسې اعمال چې هغه سفلی اعمالو مخالف اعمال وي والمؤاخذة علی ترک هذا العمل او د مؤاخذه په ترک د دې عمل بل دا علم چې که دا نیک اعمال ما پرېښودل بیا به چې وي سزا وي نو دا درې شیونه چې دي دا درې شیونه جانب جبروت طرف ته میلان او داسې اعمال کول چې هغه پر هغه قوت بهیمیه ختم شي او قوت ملکیه مضبوط شي او مقصد هغو اعمال او دا عقیده ساتل چې که ما هغه اعمال وکړي چې هغه قوت بهیمیه تقاضې دي بیا به څه وي مؤاخذه وي نو دا درې واړه کیسې چې دي دا درې واړه کیسې بمنزلة احکام السورة النوعیة دا په منزلې د چا دي هغه احکام د سورت نوعیه دي دا په منزلې د چا دي من بار استوار د هغه خالق د چا نه دا فیضان د چا له طرف نه ده د هغه خالق د صور له طرف نه ده یعنی دا درې واړه کیسې د ټولو انسانانو په هغه زړونو باندې هېڅ یو شی چې دي رسول شوي دي هغه بله خبره ده چې څوک ورنه فایده اخلي او څوک یې نه اخلي ومفیز الجود او د مفیز الجود له طرف نه دا دوئ په خپلو ځانونو په خپله التزام کړی ده؟ نه، وجریان رسومهم بذلک، یا دې باندې د دوئ رسم و رواج جاري شوی ده فقط؟ نه، بلکې دا د الله تعالی طرف نه دا درې واړه شیونه په ټولو انسانانو باندې چې دا فیضان ده چې ما جانب جبروت طرف ته به میلان پروت وي، میلان. مقصد دا دی چې استعمال کړي او څوک چې کوي صحیح استعمال کړي تاسو په دې خبرې پوه شو اوس دا عنوان ورته کېږو دا عجیبه کیسه دا ده باریک ترینه كل حق للنفس على النفس ولكن لسهولة الفهم يعبر عنه بحق الله وحق الرسول ګوره چې دا ټول حقوق دي دې ته ډېر حقوق د عبادت ګوره حق الله ده په عبادو باندې نو اوس چې دا ټوله حقوق دي که حق الله دي په تاسو موږ باندې چې د الله عبادت وکړو که حق الرسول ده په تاسو موږ باندې چې د رسول هغه رسالت عقیده به ساتو د هغه احترام به او که حق د مسجد ده په موږ باندې چې د دې مقصد څه به کړو احترام به کړو که حق د قرآن ده په موږ باندې چې دا به منو په دې باندې به وکړو او د دې به چې کوم ادب لحاظ ساتو نو دا ټول حقوق چی دی دا په حقیقت کی حق دی نفس دی په نفس باندی. ډیره باریکه خبره کړی ده که څوک په پوه شو دونه مزه به ورکی کنه چی څه ووایه نو دا په حقیقت کی حق دی نفس دی په نفس باندی خو دی حق النفس هله نفس نه مونږ تعبیر حق الله حق الرسول حق القرآن حق المسجد سره کو وغیره کنه دا په حقیقت کی حق النفس دی په چا باندی په نفس باندی کل حق للنفس علی النفس، هر حق په حقیقت کې نفس د پاره ده په نفس، ولکن لسهولة الفهم يعبر عنه بحق الله وحق الرسول وهكذا ولما کان هذا المعنی دقیقا لیکن کله چې دا معنی دقیقه ده چې په لطیفه نورانیه د هر سړي په روح کې پرته ده او د هغې د وجې نه دا جانب جبروت طرف ته میلان وجوب العمل بما يفک وثاقه او مؤاخذه علی ترک هذا العمل دا د هغې د وجې نه په هر سړي کې پراته دي نو چې کله دا معنا دقیقه وه وهذه اللطيفة لا تدركها إلا شرذمة قليلة او دې لطیفې نورانی یې ادراک نشوی کولای مګر چېرته یو لږ غوندې جماعت خلقو وجب أن ينصب الحق نو واجبه شوه نو دا حقوق خو ټول د هغه لطیفې نورانیې د وجې نه دي خو دې لطیفې نورانیې خو هر څوک ادراک نشي کولای وجب ان ينسب الحق الی ما مال الیه الی ما الیه مال نو واجب شو چې نسبت د حق وشي الی ما په طرف د اس شي الیه مالت چې کوم شي طرف ته دې لطیفې نورانیې میلان راغلی فقیله من فكرة العبادة حق الله تعالى على عباده وعبادة حق الله تعالى لفتامة في عباده وعلى هذا ينبغي أن يقاس حق القرآن وحق الرجل وحق المولى وحق الوالدين وحق الأرحام فكل ذلك حق نفسه على نفسه وطرقة في حقوق نفسه فنفسه ترى لتكمل كمالها